زما عزت مندو علماء کرامو او د دې کلی بازار اوسیدونکو ماشاءالله چې په دې وخت کې د مختلفو سبزیانو بازار کله واقعي منګ ته ډېر ګران دی او دا منګه په ډېرو کولو کو خکلې غنو زکه چې د دې خلکو د دین سره ډېره مینه ده ډېر الفت ته د علماو سره غریبانان چې کلم راشي توډيري تا نوخا مخا زما ته پوس کوي زمونږ د ملګرو ته پوس کوي میلې تراشي سبزیان روړي یا چې بازار تراشي چکر وای نوخا مخا موږ سره راځي او زمونږ ته پوس کوي غریبانان او معتبر چې الله غل خلل عہدی نصیب کړی دي الله د نورم دا غي پودو کې ترقیان پیدا کی هغه هم زمنګ ته پوس کوي چې کلی تراجی یا د کلی نوځي لکه یو دا غینا حافظ محمد رمضان صاحب الله دې داغه پلار لا جنت فردوس نصیب کی چاو هغه داغه پلار با دا والد محترم بخ خامخا هفته کې یا دو هفته پس و زمازه سره ما تر راتو او زمنګ ته پوس وکاو دا داغه د دې دین سره مینا وا الله دې داغه قبر منور کی یو ډېر نیک سره و ما ته به د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله ډېر ښه واقعات بیانول وې دې علاقه کې سکول نو های سکول زبر ثوابه ته په سایکل باندې تلم های سکول لپاره بهرحال ما سره ډېر خسته خسته خبره کولې نو دا کله مونږ ته ډېر ګران دی ځکه زمونږ ته پوس کوي د دین سره مینه ده نو مونږ هم چې کلی ترازو لکه امان خان استاد ز طالبګری زمانہ و زما او هغه براته مرکز تا کله به سبزی وا کله به ور سره سو هغه بر روانو ما به وینه ما پیجاندل چې دا کس څوک دی بیا زما تعارف دا غ سره پیدا شو چې دا توډيري سره خوا کې یو کلی بازار او دا غي اوسیدونکو دورې کې دوره تفسیر کې به ځان سره کسان راوستي دو ما قران ډیر آسان کړی دی دا چې سوکشته چې زما کتاب زده کی نو حافظ سے پرندو سترګو دا الله کتاب زده کړی دی تفسیر سره معنی سره نو دا زمنګ د پاره حجت نه دی القرآن حجت الله کا والے سبا چې منګه پیش کیږو د الله په دربار کې چې تا اولی زما کتاب نو ذکرې یره ز پویدم نه ما سره ټیم نو نو په دې نه خلاصيګو الله وو یغلون خود لیدل ولاندو به زما کتاب زکاو شلو به زما کتاب زکاو ها په مختلفو بیمارو بیمار هغه به زما کتاب زکاو او تا زما کتاب له وخت نو ور کړې نو بیا به سبا موږ سره جواب کوو منګ له پکار دادی چې د الله د کتاب سره مینه پیدا کو په دې ځای کې زمنګ یو کشرور قاری مزمل چې دلته د قران کریم خدمت کوي رضی جمعات خطیبم دی امامم دی حساسو بچو ته سبقونه خي داغاس باز کسانو ته قران خودلې دی او داغه د اختتام په سلسله کې منګ او تاسو ټول مدویو او راغلیو الله دې داغه علم او عمل کې ډېر خیر او برکت واچي هغه بچي او هغه کورنۍ هغه والدین چې هغه دا پروګرام جوړ کړي دي الله دې دغه بچي مخ په ترقې باندې بوزي او الله دې زمونږ ټول بچی دغه سي دیندارا او د قران جوګه جوړ کی ما چې کوم آیات مبارکه لسته ده پدې کې الله مونږ ته سلور خبره بیانې کمی چې باچا صاحب زمانہ مخکې وکړي د ابراهيم عليه السلام هغه دعای بیان کړه د ابراهيم عليه السلام په دعا کې هم دا څلور خبرې وي او الله مونږ ته قسمیه بیان کړي لام په قد او قد په ماضی وروړي الله وی زما د قسم وی زما د قسم وی ما احسان په مؤمنانو کړی دی چې ما کې یو پیغمبر لګلو الله پاک خلکو احسان کړی دی چې پاغه خلکو کې الله یو داسې قاری داسې عالم پیدا کو چاغې ته د قران درس کوي هغه ته د قران ناظره کوي هغه ته علم حدیث کوي او هغه د غلطو عقایدو نه صفا کوي دا الله تدی بیان مونږ ته کوي قسمیه ولی کدا عرب ننوی دا عجم نوی بیا با عرب سوال کاو چې ستا زبان جدا دی موږ ستا په زبان پوه نه یو اوسم په پښتنو کې موږ ته پښتون لګیا دی او زمنګ په زبان موږ ته قران وای زمنګ په زبان موږ ته د قران تفسیر کوي چې زمنګ او تاسو منځ کې شک او شبهه پاتې نه چې زبان بدللې هغه د خپل جمعات هغه د خپل محله اخطیب جوړ کا چپای کې دا سلور کار دې د سلور کارو شوقي نه دی او صرف چې دی لکه چې بادشاہ سي وخت وي رښتیا خبره ده د چې کله د خپل جماعت نظم څه پروګرامي ختمي جنازې ز طالبان شته حافظ سے بھی نور طالبان کله کې غټ طالبان موجود نشي بیا ما سره فکری روزه خامخا یو کس په ځان په ځای پریدم چې د خلکو لمونځو کی دا چې څوک پای کې نه چې مخې ځان مخې مونږو کی ولی یره د کې دا عیب دی یره د کې دا عیب دی اول خو چې باچا صاحب کومي شکل او شبات برابر نه نو دې په مخ کې لایق د خطابت سره جوړ شي او که برابر می نو بیا د خلکو اعتراضي دې په وزن کې کمې کوي دې په دکان کې نقصان کوي دې داسې کوي د پس مونږ نه کوي نو آیا تاسو لمنګه فرشته د کم نه راولو پکار دا چې هر انسان په خپل ځان کې هغه صفاتونه ناکاره ویني هر انسان د ګناهونو نه خالی نه دی یو صرف انبیاء علیهم السلام او فرشتي چې د ګناهونو نه پاک دي نور څوک هم د ګناهونو نه خالی نه دي خو کم سے کم ځان بلک ځان من ځان ته ګورو د شپې کټ کې سملو سوچ کو چې آیا نن ما په دې نړۍ رس کې ما ګناه ډېر کړی دا او که د ثواب کار مې ډېر کړی هر شپه موږ دا سوچ کو ځان سره او دا په ډېری کې موږ لیکو روزانه موږ یو داسې روز نامچه جوړ کو چې نن ما ډیر وخت په دین تیر کړی دی او که ډیر وخت ما د ګناه په کار تیر کړی دی نن زما ډیره سرمایا په دین تیر خرچ شوی دا او که نن زما پیسې ډیر په بيدنې خرچ شوی نو بیا تمیاش کې چې دا هغه ار یو سیز حساب کې د میاشتې لیکل کې زما دوره خرج او دوره آمدن شو نو دا خرج او آمدن هم ځان سره میاش پس حساب وا چې دې میاش کې زما ګناونه ډیر دي او که په دې میاش کې زما ثواب کارونه زیات دي د دې من خیال نه ساتو هر خلکو زو سره کاګوبا یو دا چې چا قران زده کړي نه دی اے مشران واوري کاغه بوډا ګان دي کاغه سپینګری دي کنو جوانان دي کزنا ندی مشران کورونو کې دو جوانان دي الکان دي د قران جوګري پکار چولم به من پدا ځان لازم کو چې من بد الله کتاب زکو څنګه چې من پزان د ساره ناشته لازم کړی دا د خوراک ضرورت د زمکه نو سبزیانه خوراکونه غنم او جوارو د روح راغله او د برنا نو هغه ته د بر د غذا ضرورت ده چاغه قران کریمو د دې بدن اسلام منګ کو په خوراکونو سره وغه خرما چرک خرما خوراک کوما چې بدن می قوي شي فروټ خرما چې بدن کې مسرواله پیدا شي او لفظا نن ګورې مليان مهنت نه کوي ما سره کسانی طالبان دي والمی غټي می چا سره ناظره ز په خپل ناظره وي ماشومان ته چونو سره ځکه طالبان څه پر واساتی بعد ته والکه ما غوي ظاهره زما خو یو کال بیا څه کوم دا زما څه ټیک ده خپل کښتا خو باز پروا نه ساتي زم دا زمونږ بچی دی او د الله کتاب دی راغلی دی نو یو کس راغی کلیواله ما سره داخل کوي زما بچي بل ځای کې دوه ځله قران ختم کړي خو پس پویږي نه او زه ستاسو دا مهنت ګورم د ماشومان سره ډېر مهنت کینو ری وسته ما ته وی ملک تا قران ویلې و یا دوه ځله می ختم کړي ما د سورته توبه کې ته پوسو کو مېدا آیاتونه ما ته وایا افسه موجودو نور کسانو مو طالبان راغ ټول غلط وي ټول غلط وي مال خنداراله طالبانو خندل مې طالبانو خان د ایمت ساسم دا حالتو دا حالت چاغه قران څنګه وي مې ویره ماته وی چې زبس وایا او وایا جوړاو بس مخ کې ځه یاد ساتي د دابه د عالم نم ته پوس کی چې تابانی ذمہواری وت ستا د پاره پلا رور بچی را لېګلې او چې د قرآن زده کوي تاسو سره او تاسو سره خیانت کړي تاسو سره قرآن زده نه کو تاسو سره مهنت نه کو نو یتلو علیهم آیاته یو دا لمبه لمبه پولی دادا چې په ناظرو منګه قرآن زده کو په خپل په خپل بچو باندې تفسیر به پېز دکې چې ناظر باندې قران صحیح کړه بیا وو ته د ټکی ټکی ترجمه خې چې دا ټکی دی او ترجمه دا دا مقصد دی دا دی د صورت مقصد دا دی پاګه به زکې پاګه به پوهه کې داغه نه پس بو ته د پیغمبر احادیث کې چې داغه معاملات داسیو زندگی داسې وا سفر داسې او حضر داسې او معاملات داسې په دې به پوهه کې دنیا کې امداد منګای د ختمولو لار ده بعض خلکو یې مړه په قران سره اصلاح نه راځي قران سره اصلاح راځي قران سره سړی ته امن ملاويږي قران کریم سره سړی په ګډه مليږي الهوی کزه د قران کار کوم بیا وسخورم ته خلکو یې کنه یرا دې کې مړه امن چرته وخت په وخت په وخت کې فقر سیوا کیږي صحابي دې دویم دا چې زمونږه په دې ملک بدمنی دا امن ناراضي منګ چې چرته زو قافلې دي یا منګ زو نو پلارو کې ډاکوان ناس شوکی کیږي دا شوکی بسنګ ختميږي زمونږ دا غربت بسنګ ختميږي اے دا الله پیغمبره نن چې د ازه په ځای ډاکوان ناشتي شوکې کوي نو دا بچرته تیری دا د توي قبيله ډاکوان ډیر مشهور لکه نن د سن ډاکوان ډیر مشهور دي چې کراچي لکم غالي دي کنه سنديان ول ډاکې کوي کنه نو دا د توي قبيله ډاکوان بچرته تلی نبی علیہ الصلات والسلام وی اغه ډاکوان با اغه بدمل حفاظت کوي طالب علم زکی بیازی په خپل علاقو کې څوک بازار ته څوک داسې تانو ته څوک توډيري کې څوک مانکې کې زه په دې قرآن درسونه شروع شو هغه صاحب وي ما په خپل سترګو هغه دواله سيزونه ولید ما ته چې پیغمبر پاک خو دلو ویلو یو جنید مکه نه بهر را روانه وا د کالو ډکه پیغلا وګورانن ار یو سړی په مصیبت کې غیر دی ګټي پینځو او لګي شل نو د دې د پینځل نو سره پار هغه کله شوکه کوي د پینځل نو سره په د پارا د سیوا کول پارا کله دروغ وي کله بدوکه کوي کله بخیانت کوي کله به جاسوسي کوي کله به نور یو لار ګوري چې زدا شل روپۍ پوره کم په یو طریقه باندې ځکه هغه لار زمون غلطي دي زمون لار د دین ګډوډه شوې ده سوچ په دې لار د قران باندې لار الله وې دا د رڼا لار ده دا پتیا هغه د زړه رڼا پزړه کې رڼا پیدا کړي په بدن کې رڼا پیدا کړي په مل کې رڼا پیدا کړي نن عربو ګور کنه ار یو انسان شپږ وته لک روپۍ لګي او عربو لزان نسي اگر چې باز هغه خپل مقصد تم اون رسیږي فعرب الله یا عربو چې هغه بدوانو لکه چې باچا سی وی چاو سره خبره نشو کوله وې د عربو یو بدو ماته خطر علیږي د ایران بادشاہ ویلو چاو سره خبره غختل نکول دا سه خوارو کمزورو خو چاغی کې الله پیغمبر پیدا کا هغه له الله کتاب ورکو هغه د الله کتاب ته کار وی په عمل زندګي او عقیده کې راوځنن عربو ګورا چستا تا پیونی سی دا غی خپیشتا چې تا سر پیدا شي دا غی غوګونه شتا چې ستا خبره په واوري دا غی سترګې شتا چې ستا حالت په وګوري الله وې دا ټول اسباب علما په مرګ باندې ختم کړی نو چې ختم شو مل شو نو زمنګ د ژوندو محتاج شو تمنګ زو قبر ته ودرېګو اکته خدای بخلې او بعض خلکو دا کده راوړو بعض خلکو و چې کله قبر ته ځي کنه زنانه خصوصا نو دا چې په خي طرف دا سره تاويږي ځکه چې هغه سر دا سره ګرځي په قبر کې چې ځکه می غاړه راتاو قران وی اورینو جواب نشي درکوله الله وی ز بغیر اسبابو کار کوما الله وی ز بغیر سترګ لیدل کوما الله وی ز بغیر غوګونو اوریدل کوما الله دې زمونږ د غلطو عقایدو نه صفا کړي د غلطو اعمالو نه اسن قران وی عاملت ناسبه تصلا نارن حامیه یو انسان دې چاغه په ځان ډیر ستړی کړي په دنیا کې د شپې به تهجد کړي نوافل به کړي درز به نفلی روجی نیولي زکاتونه او خیراتونه به ورکړي او سره دا غي نه به جهنم ور ترواني تصلا نارن حامیا دا زکا چې عقیده غلطه وا عقیده په الله جوړ نه وا عقیده هغه جوړ کا کم چې د انبیا وقیده وا وګورا د زکریا علی السلام عقیده سوا چې بچي نشتا د شپږو شلو کالو بوډا دی د شپږو شلو کالو یاد کا زکریا علیہ السلام چې الله ما تشتور مفردا ما یوازې مفردا مال یو بچی راکا سورته مریم کې لګوندې بیان کړي د مریم اسرا بلا موسم میوي زکاغه د ماسی خاوندو مریم اسرا بشکل راغه زکریا علی السلام قران خدا تعالی منګل راکې اے د مریمې س نوکری نوا د مریمې س ذمہ داری نوا گازر او ټیپر او مولای دای سيزن خټکی او باغونه نو بلا موسم او فراخ رزقنا مریم لور کئ نو چې مریم له میوه ور کئ فراخه نو زکریا علی السلام ته یو ځلوي ان لکی هاذا یا مریم کاکا سے بسو خلک روان نه چې بچی نه کاکا ما خپل ګاډي کې زمل کړی شو مې دا کم نه لاره وې دا کشمیر نه مې چرته دي وې کاکا سے بلزم بچی مې نشته دوه سره خزي وي یو سره ماشوم یو سره دا حالت ته د مخلوق دا الله در پری دی او د مخلوقات در کې سر کته کوي قران نشته ورو قران قران بهترین کتاب دی نو موږ له پکار دا دی چې قران باندې عقیده سمو کو ويزکیهم پاکواله دې دا یو رڼا ده دا یو هدایت ده دا یو رحمت ده دا یو شفا ده دا یو علاج ده دا یو ار یو سیز ده د سبب د ذلت نه د ختمېدو سبب د رحمت او سبب د مالداري سبب د امن هغه د الله کتاب دی بس نن خلکو د الله کتاب سبب د مصیبت ګرځولې ده نه د الله کتاب سبب د رحمت ته کمزې کې چې قران بیانېږي پاجې کې رحمتونه وريږي او خلکو ته معافي کیږي فغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم اے کوم ډیر هم لګیا چې وباسو لږ وخت لپاره کار نکي دا چې تاسو دلته کې درس کیږي پاغه درس کې شاملېږي په بل محله کې بل استاد درس کوي پاغه کې شاملېږي اله بکار کیږي دانه چې بعد موږ خبرې به بچا سره شروع شم په یو وګوارې په غلوه ته زید درې راځي بدا ګرځ دا ګرځي بیا باندې ختم شي ندا قران زده کول په دې عمل کول دا زمنګ نه سبا قیامت کې تپوس کیږي ولتسالن یوم اذن عن النعیم او په نعمتونو کې لوی نعمت هغه قران کریم فاصبحتم بنعمته نو موږ له پکار دادی چې تر سونو سره ټچ شو ته قران سره ځان جوخ کو دا خپل بچی را لېګو په خپل قران زکو ها په موږ باندې خلک ډېر پروپاګاندا الزامات لګي چې دا ګوره مله دا نه مني دا نه مني مونږ ګوره زیارتونه منو باچا صاحب سمره زیارتونو دغه بیان کا چې قدر شتا خدا نه چې تزاو دا کې سر کا تکوا همن د اولیاء او د خپو خاورم نیو هغه ډول معتبر خلکو خو نه دا طریقه نه وا د پیغمبر او د قران کوم چې خلکو خپل کړی دا چال تزا ګټي او کانی په ځان مګه او سجدي کوا او باغه مالګه راخلا او هغه خورا ابختوري او د شفا دي نه دا شی نشتا دا نه قران کې شته او نه حدیث کې شته هغه بهترین کاله چې حجر اسود دی حضرت عمر فاروق جلانو هغه کان ته ودریږي وای انک لحجرن یقینا ته یو کانه اکانیا نه فیدور کولې شو نو نقصان چې کله خولې خو در سنو سره کینه تشه او الحمدلله من خیرات منو دعا منو شفاعت منو کرامت منو دا خلکو پروپاګاندا دي چې خلک وي وی ګوره دی ختمون باندې په خپل خوراکونه کوي ختم نشتا په ختم خوراک نشتا ډیر خلک وي کنه ګوره دا واوري د ال یو شیو حیثیت خمشتا او بدمشتا یو هغه ختم دی چې په ملي پس اوشي دا واوري هغه ختم چې په ملي پسې وشي قاریان حافظان یو دو درې پنځه کې نه سپاری قران لاس کې ولور کی ختم پیوږي دی ګلا پوخ کې یا روټي او هغه په خلکو خوري د عملی په ختم باندې خوراک اغستل او خلل دا حرام او ناروا دي شامل کړي زموږ شامل زګای کې خلق ثواب غني الاخذ والموتی آسما ٹھیک ده ختم کینا وا ثواب یې پسې وبا نه به تصور کې نه باغ ساخلی کتا ثواب کړو ام ثواب نشتا کاغه واغه سو خړ ام ثواب نشتا یو عام ختم دی خلک حج لذي حج ناراضي کور جوړ کی دکان جوړ کی جماعت جوړ کی خوشحالی به الله راولي ختمو کی پاغه خوراک کوا هغه من نه دي امام ابو حنیفه وای پای کې خلک ثواب نه غني هغه خلک د خیر او د برکت غني چې دلته کې د خلکو راتلل او د دعا او د قران ور سبب د خیر او د برکت الله وګرځي اې کې ګنا نشتا د باز خلکو دې نه فرق شته پارسیس کې دا رنګ من خیرات منو ار و خیرات ملي پسې کوا سکلوې چې وس کیږي خو تخصیص باندې کې چې دا د جمعې شپه ده دا د خادا ده سلويختی ده او دا کلیزه ده او دا د مړو شپه ده دا شی منه ده پیغمبر پاک من کړی حدیث کې راځي لا تختصو ليله الجمعه بقيام من بين الليالي مخاص کوي شپږ په لورو شپو باندې نو خلک راغی او د خیراتونه نه من ته صرف شپږ ورځې خیرات منی یا د جمعې شپه یا سلويختی یا کلیزه یا د مړو یا پینلسه هغه کوي او نور دی نه کوي مونږ هر وخت یې کاوه ها په دارنګي قاضي ثنا الله پانی پتی مالا بودا منو کې 146 صفحه کې لیکي محمود الزامات خلک لګی کنه آغا یو لوی قاضي د دیوبند سردار د دیوبند هغه مشر لیکي بعد مردن من رسوم دنیاوی بمثل دهم و بستم و چهلم و برسنه هیچ نکونند خلق واوري زما د مرګ نرستو ما بس درې ما جمعه هفتواری شلما سلوختی ما او کلیزه بنه کوي شپږ میاشتې دا هو د بن علماء لیکلي دي فتاوا محمودی لیکلي دي وګوره دا کولی فتاوی لیکلي دي شیخ الحدیث مولا عبد الحق سے باغلی کلی دی چې دا شی ناروا دی او وخت مری په خیرات کا وروړه د رزي کوا د شپې کوا خ خیرات دار جمعات کې دا ګوره کار کیږي دی جمعات د پاره پکیو والا دا خ خیرات ته دیوال جوړ کا خخته ولا وروړه بل یو ټوټي بندوبس وکا غریب سره احسان وکړه د لوی خیرات دا نه چې आवाज بد دیک په غوا دا خیرات دی نور خیراتونه نه دي منګو هغه خیرات چې هغه همیشه همیشه ستاره پاره پکاروي الحمد لله من ار یو شی منو په طریقه د پیغمبر واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین اوس به بچا سے مخکې ختم شي او داګه نه پس په دعا کیږي ان شاء الله خو یو درخواست ته زما تاسو ته چې موږ به ان شاء الله په 1 اپریل په توډيري ادا مسجد قباء کې څنګه چې مخکې موږ به درس کاو موږ به ان شاء الله دا دورې تفسیر شروع کو د بوت پورس سحر اته بجې ان شاء الله شروع کیږي په یکم اپریل باندې تقریبا حنن لسم د شل لز پاتې دي دیتا نو که چاته فرصت وي د سکول لکان کم سے کم داغه هفته داغي چټي وي یکم اپریل لا تر لسم اپریل پر داغي چټي وي نو کم سے کم داغه هفته له سوجې موږ سره تیری کی په اصول کې شامل شي بیا بیا خپل سکولونه دی وای بیا